قول الله تعالى ويوم هنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين فتح د مکې واقع بیان شوه رسول الله صلی الله علیه وسلم په رمضان کې پاتم کال د هجرت باندې مکه فتح کړه چې دلته مکه فتح شوه دلته دا طائف نه دی د طائف سره چې دا کم قومونه خاص کر غټ قوم دی حوازن پاغوی یره رالیله چې وای خدای ګو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخه ته خو څوک پاتې نشو ټول قومونه فتح شو کپاتې یو نو یو منګ پاتې یو سبا په منګه حمله کوي نو راځي چې هغه په منګه حمله کوي منګ به تیاری وکړو منګ به په حمله وکړو نو حوازن قومو دلته یو بل قوم و جشم به وتوی دا مشهور قوم ندی بنو سقیف دا مختلف قبایل دا رالی لو سره یو شو او د دې مشر چې دی هغه مالک ابن عوف به وتوی یو نوجوانو هغه د دوی کمانډرو مشرو دی مشرو دلته مدینه منوره ته خبر راغی چې دقه سه هوا مکه ته چې حوازن قبیله هغه اراده کړه چې په مکه باندې حمله کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې دوی په منګه حمله کوي منګ به ورشو اتم کال د هجرتو د شوال میاش و د اختر شپږم ورځ و شپږم تاریخو شپږم ورځ غالبا د هفته ورځ و د خالی داسې ناوخته کې رسول الله صلی الله علیه وسلم روان شو دی سره خپل لس زره کسان خپل ملګریو چې د مدینې نه راغلیو دلته وسره د مکې د نو مسلم یو ځای شو څوک مسلمانان نو اسې د سیل لپاره روان شو سره نو دو زره دا شو نو دو لزره فوج دا روان شو د هفته پر ورځ شپه به چرته کړی بیا د اتوار پر ورځ هم باندې مزل کو خو په کلار کلار بیا د پیر ورځ مو دام په کلار مزل کله یو ځای د مو کو کله بل ځای ساروی ماړه کې د منګل پر ورځ باندې چې دا نهم تاریخ راځي د میاشتې رسول الله د حنین علاقه ته ورسید دا یو دره ده داسې دره د دې درې دې خولې ته ورسید د منګل پر ورځ باندې د نهې پر ورځ د اوس نه هم تاریخ دی د غټ د وړوکي اختر شپه دلته تېره شوه دا زناور نه دي دا کافران دوی خو پوهېدل چې سبا له به رسول الله په دې دره کې راځي نو دی وته یو خوا بل خوا په دې کندو کې چې دینو مسلح کسان کینول ام غشو والا تیرانداز او ام تورو والا دی وته کینول چې کینول ورته چې کله په تیاره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د صحابه په دې دره روان شو ځنې پکې داسې ډېر جلدباز غوندي وو دا کم پاخه خلک چې دوی به پوره احتیاط کو خو دا جلدباز چې دی غالبا دا هغه کسانو چې هغه نوي مسلمانان شوي وو دوی تیز روانو چې دقلته پې دا پټ چې دا ناستو دا پې راپاسېدل او تیراندازي هم شروع کړه او تورې هم راوویستې دوی را منډه کړې واپس چې را منډه کړې نو دلته د پخو مسلمانانو وارخطا شو چې دا څه وشو نو دا سره تتر بتر شو چې تتر بتر شو هغه واقع الله بیانوي او دا وجه دا وه چې په لاره تللو بعضې ملګرو دا خیال وکړو چې نن به موږ مغلوب نه شو ځکه چې موږ نن څومره ډیر یو که نه نو زمونږ د کثرت د وجې نه به موږ ته الله مغلوبیت رانکړي موږ به غالب یو هغه دا دې دغه شو دوی ځان سره یو پخوا یو د جنگونو کې ډیر ماهرو دورید ابن دورید ابن سمه دا به وته وی دم ځان سره راوستو غریب پستر ګړوندو سدسلو کالو نوړې دلیو صرف د دې لپاره چې مشوره مالک ابن عوف د خپل فوجانو ته ویلو چې هر سړی به ځان سره مال هم راوړي ښځه به هم راولي او بچي به هم ځان سره راولي ځان نه به یې وروسته ودروي د دې لپاره که څوک تښتي د بچو د وجې نه به نه تښتي د مال د وجې نه به نه تښتي دا دورید غریب خو په سترګو ړوند و چې راغی نو دی وایي دا څنګه چل دی دا د سارو اوازونه اورم دا د ماشومانو چغې جړاګانې اورم دا څه چل دی نو هغه کس ورته وایي باباجي مالک ابن عوف خلکو ته ویلي دي چې ځان سره مالم راوړی او بچي او ښځې هم راوړی دی ورته وای س جاهل له چې د روستي دی که فتح وته ملاو شو نو بچو ته څه ضرورت چې راولې او که شکست او خوړو نو چې سړی شکست خوري کنه نو بیا نه بچو ته خیالي او نه دغه ته خیالي خزه ته دا خو ورکړ مسلمانانو له خلک اوس نه ورکړ خلکو وته وی کینه مړه کما کړي دماغ دې کار نه کوي او مقصو شو چې الله شکست کافرو ته ورک په میدان کې ورته د هغوی ښځې او ماشومان او مالونه ټول الله لاس کې ورکړه نو دا باب دی د دې قول د الله و یوم را یاد کې و یوم هنین را یاد کې اگر وس د غزوه هنین چې تاسو هنین ته لاړئ از اعجبتکم په هغه وخت کې چې په تعجب کې واچو تاسو له کثرتکم کثرت ستاسو ستاسو کثرت تاسو له په تعجب کې واچو فلم تغنی عنکم نو دې کثرت فایده او نه رسول تاسو ته تا شیئا د سشي او په دې لار کې چې د باندې هغه تیر انداز را پاسېدل ودواقت علیکم الارض او راتنګ شو په تاسو باندې زمکه ثم ولیتم بیا تاسو وګرځې دې د میدان جنگ نه مدبرین چې شاکون کې وې دشمن ته ثم انزل الله سکینته بیا الله راولې خپل آرام او اطمینان په مؤمنانو باندې دا تلاوت کوي کوي الى قوله تر دې قوله پورې چې غفور الرحیم دې ځای پورې تلاوت وکړي حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا اسماعيل قال رايت خ حضرت اسماعيل وي رايت بيد عبد الله بن ابي اوفا ما اولید په لاس د عبد الله ابن ابي اوفا کې دا لوی صحابي دی د ده په لاس کې ما ولید ضربتا نخه د ګزار دلته په دا مټ باندې دی لګېدلی نو هغه ځای خو جوړ شوی خو هغه چاپه وه ما ولید په لاس د عبدالله ابن او بی اوفا کې ضربتا نخه د ګزار نو ما ته تپوسو که چې حضرت دا ګزار د څه دی نو قال عبد الله ابن ابي اوفا وی چې زوربتها زو وهل شوی م په دې گزار مع النبي صلی الله علیه وسلم سره د پیغمبر علیه السلام یوم هنین پرز د هنین د هنین پرز باندې زه په دې باندې والي شوی وم نو قلت ما وته وی د اسماعیل وی چې ولې ته حنین ته حاضر شوی ویسو قلت نو ما وته وی چې حضرت شهید ته حنین ته حاضر شوی وی د رسول الله سره غزوه حنین ته ما ته وی حنین مړه سکه د دینه مخ کې شامل شوی عبد الله ابن ابي اوفا د رسول الله سره په حدیبیه کې شامل و خانو حدیبیه شپږم کال د هجرت او بیا وم کال شو دا بیا تم کالو شاهد تو زه حاضر قال نو دوی بل نه قبل ذالک زه د رسول الله سره چې حاضر شوی مو شامل شوی ما نو د هونین نه مخکې حاضر شوی مو په شپږم کال د هجرت چې حدیبیه صلح کې دا پاغي کې زه سره شاملوم دا هنین خلق وی د عرفات شاته دی خدا د عرفات شاته نه دی سیټ ته دی دا چې تاسو داسې دغه لځه یو کس راته وی چې دا ځای دی ډیر آباد ځای دی جعرانې ده نو چې هلته ځای هلته دا خلک وایي د دې غونډسکو دپاره یو ځای جوړ دی دیوال ته تاو دی دې سره تاسو به داسې جعرانې لځئ او دا سیده سرک تللی دی په دې سرک دا بیا دوه شوی دی خو چې موږ په د طایف نه راتلو نو دا علاقه وه ډېر کلاو دره ده او پټي پکې جوړ کړی دي او دا شنه شنه سوي مخونه پیجن چې دا سو ډیر پټي حکومت جوړ کړی دي او دا ډیر خسته دا د ټوبیلونه پکې والی دي او بدی خو خه کلاو دره ده د قضې و خو داسې داسې پراته دی یو سره دغه ته داسې تللی دی طایف پلو او بل دی پلو راغلی دی ریاضا دا تاسو چې کله دغه ته ځای کنه دغه کالین مالین او د زړه شي نه نه لګه کبار خانه چې ده د دین غس طرف ته چې لګ داسې وړاندې لاړ شه دلته سرک سیده تللی دی ها وای حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق قال سمعت البراء براء ابو اسحاق وي سمعت البراء ما وورد د حضرت برانا برا ابن عازب نه دی ما وورد د حضرت برانا خو دا چې ما ته اورېده نو وجاءه او حال دا دی چې راغلی و دته رجل یو سړی یو سړی ورته راغی د برا صاحب نه تپوس کوي چې تپوس دی کوي نو د ولا جواب ورکه ما وورید وجاءه راغلی و دی برا صاحب ته رجل یو سړی څه ورته وایي چې برا صاحب تاسو په غزوه خندق کې تښتېدلی وی نو فقال وی وی یا ابا عمر عمر عمر اے ابو عمر د برا صاحب کنیه دا ابو عمر اتولیتا آیات ګرځیدلې وی یوم حنین پرز د غزوه حنین دلته خو دی اتولیتا لیکن نور روایتونو کې جمع ده اتولیتم تاسو تختیدلې وای تاسو را ګرځیدلې وای د دشمن نه نو تاسو را ګرځیدلې وای ریاضه په تاسو کې خو رسول الله هم راغی نو کوس زه دا ویلې وی چې او نو خو بیا پکې رسول الله هم راته نو دا ډیر خيار دی دی وی ا ټیک د خو ګوري رسول الله د زین نو خوځیدلی هغه هم د قسم میدان جنگ کې ولاړو نو فقال براسب وتوي اما انا هر چې زیمه نو فاشهد علی النبی صلی الله علیه وسلم زه ګوی کوم په پیغمبر علیه السلام چې انه لم یولی چې رسول الله شا نه وګرځولې رسول الله شا نه وګرځولې ا دومره وا دا نه دا نوی کسان نور اغلی چې دا نوی مسلمانان شوی په مکه کې دا ډیر تیز تلل خلک وی جنگ کې ډیر به تیز نه ځي او چې څوک ډیر تیز وي هغه بیا واپس هم ډیر تیز راځي نو دا تیز کسان مخکې لاړل چې مخکې لاړل هغوی پې د غشو بارانونه شروع کړو ولکن عجله لیکن تیزی وکړه ولکن عجل لیکن تیزی وکړه پتلو کې سرعان القوم هغه تیزو د قوم سرعان د سین او درې دواړو زور یا وته درې غړندې کې هم صحیح ده سرعان القوم هغه تیز د قوم قوم کې چې دا کم نوجوانان او تیزو دوی جلتی وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم په سپینه کچره باندې سورو او چې کله دا خلک را مخ را واپس شو دلته د عباس صاحب باندې یره رالیله دارنګې حضرت علی یره پې رالیله دارنګې د رسول الله د بل د ترزیو ابو سفیان ابن حارث چې پیغمبر علی السلام هم داسې مخکې زی او مخکې ته دشمن دی نو عباس او دا نور رالل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کچره د مخ کې د پړی ونیو چړوان دی نسی او دغه چې دی ابو سفیان د رسول الله دا دغه نه دی دا رکاب دا پخې چې پکې به خې ودا سه ونیو چې حضرت لک صبر وکې لک صبر وکې اگر ایسارو و ابو سفیان ابن الحارث او ابو سفیان ابن حارث حارث د رسول الله مشر تروخه نو دا غي او زوی دی ابو سفیان نامه و نو ابو سفیان ابن حارث دا غ مشهور ابو سفیان نه دی اخذن براس بغلته اغنیون کې او په سر د کچره داغه دلته خو دی چې ابو سفیان د رسول الله د کچر سر نیولیو لیکن بل ځای کې د تراشی چې دا عباس سیبو البیضا چې هغه تک سپینه کچره وه دا د مصر باچا او مقوقس به وته وی هغه په تحفه کې رسول الله له دا سپینه کچر را لېږلې وه او سفه وی ارسړی به تختی خو ګورې دا د تختېدو والا نه دی په ما کې دوه خبرې دي یو زه د الله پیغمبر یم او د الله پیغمبر کې دا صفت یې چا تختی نه او دویم دا دی چې زه د چا زوی یم د عبدالمطلب او د عبدالمطلب وینه چې چا کې وي که نه هغه د تښتېدو والا نه وي نه مې په خاندان کې تښتېدل شته او نه مې په صفت کې په نبوت کې څه تښتېدل هغه شته دم دقسې ولاړو او فقال یقول وی انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب انا النبی ز پیغمبر یم لا کذب او پما کې دروغ نشته زه دروغ جن نیم او ما وی پیغمبر هغه ګوره دونه بهادری چې د علاقې د ټولو خلکو نه بادری زه پیغمبر یم لا کذب دروغجن نیم او انا ابن عبد المطلب او زه زوی د چا یم د عبد المطلب کله نا کله د زوی نسبت دغه تم کیږي ښه نیکه ته وایي زه د عبد المطلب په اولاد کې مو د عبد المطلب په اولاد کې چې دی نو تښتېدله هغه نشته دا د بادرې شیرونه ویل یا اس فخر کول په پلار او په نیکه باندې دا صحیح نه دي خو په میدان جنگ کې بیا صحیح دي چې میدان جنگ کې وتلی او بریتونه دې پرخي او دا تاوی ورته او ما پیژنې زه د پلانی زوی یم او زه د پلانی زوی یم هغه به داسې تورې کولې دا ویل پکاري حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قيل لبراء قيل للبراء اويل شو حضرت براء ابن عازب تا وانا اسمع ابو اسحاق و یو ما دا اوریدل دا چا چې ته تپوس کو چې بیا د جواب ورکو دا می ارس اوریدل سوته ویلی شو چې براسب اول لیتم اول لیتم آیا تاسو ګرځیدلی وای تختیدلی وای ما النبی صلی الله علیه وسلم سره د پیغمبر چې پیغمبر سره تاسو وینو په هونین کې تختیدلی وای یوم هونین پروس د غزوه هونین فقال رسول الله وتوی تاسو نو خدایم خیر کې په تاسو کې خو رسول الله هم راځي اما النبی صلی الله علیه وسلم هر چې پیغمبر علیه السلام دی نو فلا اخو تختیدل نو نو بیا د افراد افری ولی جوړه شوه وی کانو او دا حوازن قبیله دا د دشمن قبیله روماتن دا تیراندازو او حال دا دی چې پوښتنه وکړه د برانه رجل یو سړی او دا سړی څوک من قیس ان چې دا د قیس قبیله و د قیس قبیله یو سړی و د برا صاحب نه تاسو کدا ما اوریدل سو ته وی برا افررتم آیا تاسو تختیدلی وی عن رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه السلام نه یوم هنین پر ورځ د غزوه هنین فقال ناغه وتوی منګ به تختیدلی خو ګوري رسول الله نو فقال رسول الله دا برا وتوی لكن رسول الله صلی الله علیه وسلم لیکن پیغمبر علیه السلام لم یفر اغنو تختیدلی اصل کې تختیدلی دغه ټول لانجه د 2000 د نوې کسانو جوړه کړې و ما وی وی تیز لاړل او چې تیز لاړل دا غزینه پیغه شو باران شروع کو نو وته ټینګ نشونو واپس را منډه کړه نو چې واپس را منډه کړه نو دا زاړه مسلمانان چې دوی تختیدلی نه دي دې کې حدیث کې راځي جولتون اسې تاو شو چې دا سو شو خدای جوله دی ته وای روان دی رستو روان دی شو که رستو شو روان دی شو که رستو شو او دلته په داسې ټیل راغی اوس د دوو کس زرو کسانو مخامخ چې پتا باندې راشي نو ته بیا وړاندې چرته تلی شي نو انکشفو انکشفو نو دوی سره صفونه مات کړو انکشفو لاندې وی کنه شکست او خور هغه دغه د صفونه مات کړو شکست او خور دلته دا سره لل چې شکست او خور زمونږ ټوله توجه دغه ته شوه غنیمت ته ف فاکببنا نو منګه را پریوتلو علی الغنائم پر غونډولو د غنیمتونو چې د غنیمتونو را غونډولو باندې شو فاستقبلنا نو زمونږه استقبال شو به سهام په غشو دا غشی را باندې را شروع کړو ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم او راوی وی ما لیدل رسول الله على بغلته البيضاء چې د سورو پاغه کچر سپینه و ان ابا سفیان او یقینا د رسول الله د ترزوی ابو سفیان آخذن بزمامها هغه نیون کې او پاغه دغه دغه پاغه واګې دغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کچره چې کمی واګې وي هغه نیولې وي وهو یقول او رسول الله بوي انا النبی لا کذب زد پیغمبر یم دروغجن نیم او هغه بلې پکې دلته ذکر نه کو وانا ابن عبد المطلب قال اسرائیل و زهیر چې دلته ابو سفیان عباس صاحب او د دغه د کورنۍ غالبا حضرت علیم دی عبد الله ابن مسعود صاحب هم دی دا کچر وړاندې نه پریخوا نو د ډېرې بهادرۍ د وجې نه ورته راکوشو ورپسې راکوشو چې تاسو داسې داسې شئ تاسو څنګه د کافر به او تاسو نه به موږ تښتو راکوشو نو دا اسرائیل او حضرت زهیر وی چې پیغمبر علیه السلام راکوشو ان بغلته ورې دا وخت کې خلک چې کوزي کنه نو په کچرو پسې منډې وي چې سور شم چې د میدان نزان وباسم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دې سور دی په دغه کې راکو شو چې میدان کې مقابله وکم حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث اول مسور ابن محرمه او بل مسور ابن محرمه دا مسور ابن محرمه صحابي دی اخبراه د دواړو خبر ورکړی دی عروته چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قام چې رسول الله ادرت حين جاءه وفد هوازن کله چې راغې د ته وفد د هوازن مسلمین مسلمانان رس جنگ شو د جنګ نه پس په زرګونو اوخان او دا ګړی وزې د دې حساب نو دا دا غوی قیدیان دا خزی او ماشومان دا راوستل نو واپس راتلل داسې راتلل راتلل نو دا تاسو چې ځای چې ایرانه وته وایې دې جیرانې ته رالل څه د پاسه لس ورځې رسول الله دلته ایسارو چې دا نیکبخ به مسلمانان شي د حوازن قبیله او زه به ولا دغه مالونه واپس ورکم دا قیدیان به واپس ورکم رانلل چې رانلل رسول الله ولګید دا مال هم تقسیم که په مجاهدو باندې او دا قیدیان هم په مجاهدو تقسیم کړو چې دی وخت کې ګورو دوی د خوب را پاسېدل او د هغوی وفد راغی وفد او چالاکی کړی وه په هغه وفد کې د رسول الله هغه دغه نه وه ادعي هغه بیبي حلیمه هغه هم راوستې وه او پیغمبر علیه السلام ته سوال کوي چې حضرت موږ مسلمانان شوي یو او موږ ته خپل مال هم راکه او خپل قیدیان هم راکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي خدای هم په خیر که نو زه خو لس ورځې دې دپاره ایسار وم چې تاسو به راشئ دا هر څه به درکړم نو دا خو اوس ما تقسیم کړه نو د تقسیم نه پس خو بیا چې دی نو د دې هر څه مجاهدین بیا دغه مالکاني نو زه څه وکړم خیر بیا ورته وایي ټول خو نشم درکولی که مال غواړی مال به درکم قیدیان مغواړی او کنه قیدیان غواړی قیدیان به درکم مال مغواړی دوی وی حضرت مونږ له خپل قیدیان را اوس قیدیان هم تقسیم شویو نغه واقع را روانه ده رسول الله صحابه او ته وی چې لکه تاسو دا می قیدیان درکړه خو اوس دا خلک راغلی دي مسلمانان شوی دي ما فیصله دا وکړه چې زه قیدیان ورکوم که څوک مفت ورکي ار قید ار سړی د خپل قیدی راولي مال د راکی چې زه ورکم او که څوک مفت نه ورکي نو مال د دا اوس راکی بیا و د دې په بدل کې ولزنور ورکم هغه واقع ده دې کې بیا هغه مالونه تقسیم شو خو د دې خمس بیا اندازې و هغه پنځمه حصه ته نو باسي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعضې قبایلو سردارانو ته بیا اندازې شی ورکه د دوی د خوشحالېدو دپاره خو په دې وفد کې مالک ابن عوف نو هغه مشر انو راغلی ا طائف ته تختیدلی وو رسول الله وای چې هغه لکه مالک ابن عوف رانغی او که هغه راغی نو زه به د هغه سره ډېر احسان وکم چې خبر شو هغه را روان شو چې را روان شو رسول الله صلی الله علیه وسلم د جعرانی نه سفر کړو روانو په لاره کې وسره ملاو شو چې ملاو شو پیغمبر علیه السلام چون کې عزتمنو د خلکو عزت یې پیژنده دومره قدر او عزت یې وکړ چې په ځان یې اریان کړ دا دغه سلې وله تقریبا په انعام کې وخان ورکړو او نور یې هر څه ورکړو او وایي زه د طایف ته مشر شویم دا ګورنر چې ورته وایي هغه چې لاړ د خوشحالۍ نه به یې چړل چې موږ څه په جهالت کې پراتو که سړیتوب دی خو د رسول الله سړیتوب دی موږ به پورې دغه کړل او مخالفت به کوو او دا به مکول نو بیا هغه دغه شو مسلمان شو حسنه اسلام هو ډیر ښکلی اسلامي بیا دغه ها نو رسول الله په شعرانه کې دی دې کې چې دی د حوازن قبیله وفد راغې مسلمانان او فسألوه اغوی سال لرسول الله نه وکړو چې ان يرد الیهم چې رسول الله دی واپس کی دوی ته اموالهم مالونه د دوی وسبيهم قیدیان د دوی سه موږ مسلمانان شو نو موږ له مالونه واپس راکړي شي او قیدیانم فقال لهم رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علی السلام وته وی خدایم په خیر کې دا خو ما تقسیم کړو چې تقسیم یې کوس خو مجاهدین مالکان شو ما یمن زما سره دی هغه څوک ترونه چې دا تاسو وینه ګوره ما سره مجاهد دی د لاسو زرونه بر دی واحب الحديث او ډیره خکل خبره الی ماته هغه دا ده چې اصدقه چې کوم رښتیا یي څه چالاکی به در سره کوم رښتیا خبره دا ده چې درته کوم چې دواړه شینه نه در کوم یا به مال در کوم قیدیان مغواړي یا به قیدیان در کوم مال مغواړي خ فاختارو تاسو غوره کې احدت طائفتین یو د دې دوه ډلو یا قیدیان والې مال پرې دی یا مال والې قیدیان پرې دی اما السبیا یا قیدیان والې و اما المال او یا مال او ګوره کمی تاسو کې دی وقد استانیتو او ما خو انتظار وکړ به کوم تاسو د پاره ما خو تاسو ته ډیر انتظار وکړ دا راوی وی چې رسول الله وته انتظار کړو وی او وکانه انذرهم رسول الله اسلام او پیغمبر علی السلام دوی ته انتظار کړو بضع عشر لیله صد پاس لش په صد پاس لش په دلته مال نه تقسیمو قیدیان نه تقسیمول حين قفل کله چې رسول الله واپس راغی من الطائفه د طائف نه فلما تبين لهم کله چې ښکارا شو د حوازن قبيله ته ان رسول الله صلی الله علیه وسلم غیر راد الیهم چې رسول الله واپس کون کې نه دی دوی ته الا احدى الطائفتين مگر یو د دې دوو ډلو نو قالو نو دوی وی خصیب نو داسې وکا چې مال نه راکې مراکا و قیدیان راکا فإنا نختار صبینا یقینا منګه غوړه کو خپل قیدیان فقال اوس قیدیان خو تقسیم شوی دي مجاهد ته ورکړی شوی دي فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم فقام رسول الله وسلم ادرت پیغمبر علیه السلام فی المسلمین په دغه مسلمانانو مجاهدو کې ان ارد الیهم سبیهم چې زه واپس کم دوی ته قیدیان د دوی اوس قیدیان تاسو سره دي که څوک د زړه په خوشی راکوي قیدیان مفت نو را دي که چې زه دوی له ورکم فمن احب منکم د چا چې خوښی په تاسو کې ان یطیب ذالک چې د خوښ کی دا خبره چې بس زه قیدی رالم او د زړه په خوخه رسول الله ته واپس کوم نو فلیفعل دې دې دا وکي ومن احب منکم د چا چې خوخه یې په تاسو کې چې نه زه خپل قیدی نه ورکوم مفت نو مال دې اوس راکي او زه بیا په بدل کې ولا بل ورکم ان یکون علی حظه چې دی دی وی په خپل حصہ حتا نوتیه تر دې پورې چې منګه ورکو دته ایاه هغه من اول ما یفی الله علینا دا اول هغه مال نه چې الله راولي مونږ ته نو فلیه فعل هغه داسې کارو کی په بدل کې دی راکی فقال الناس نو خلقو وی سیب د زړه د خوشحالۍ نه مونږ دار څه درکړو قد طیبنا ذالک یا رسول الله د زړه د خوشحالۍ نه مونږ درکړه دا تا ته د الله پیغمبره اوس لس زره کسان چې اواز وکړي نو پکې څه پته لګي چې چا ووي او چا ونه وي فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وایي نه انا لا ندري یقینا مونږ نه پوهیږو چې چا پکې او وي او چا پکې او نه دی ویلی من ازنه منکم چې چا اجازه کړې د ستاسو نه فی ذالک په دې کې دا مونږ نه پیژنو مم من دا غچانه لم یازن چې هغه اجازه نه کړې نو داسې چلو کې چې ځای واپس لاړ شي او هر کورنۍ د خپل مشر سره مشوره وکړي او هغه مشران د بیا ماته ستاسو خبره راوړي فرجعو تاسو واپس لاړ شئ خپلو دیرو ته حتی يرفع الینا تر دې پورې چې راوړي مونږ ته عرفاءکم مشران ستاسو امرکم کار ستاسو چې مشران وایي چې او دا داسې کار دی فرجع الناس واپس شو خلک فکلمهم عرفاؤهم نو خبر او کړه دا غوی سره مشرانو دا غوی او ثم رجعو دا مشران بیا واپس رالل الی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی حضرت قوم د زړه په خوشاله باندې دا غواړي چې مونږه ارس دا مفت ورکو فاخبروه نو دی مشرانو خبر ورک رسول الله ته چې انهم دا مجاهد قد طیبو هغوی د زړه نه دا خوښه ده و ازینو د هغوی اجازه ده راوی وی ابن شهابی زهری چه هذا الذي دا چې ما تاسو ته بیان وکړو د خپل استاد عروه دا هغه حدیث دی بلغنی چې ما ته را رسېدلی دی ابن شهاب وی عن سبی حوازن دغه قیدیانو د چانه د حوازن قبیلې نه ګوره دلته څه عجیبه سند دی ښه اول سند ته ګوره ایوب صحیح کې د ایوب شاګرد څوک دی حماد ابن زید دا دی بیا دا وحا چې وای نو دویم سند کې بیا ایوب صحیح کې التا دا غ شاګرد څوک دی معمر حماد ابن زید او معمر چې د ایوب نه روایت کوي نو هغه داسې روایت کوي عن نافع عن ابن عمر په دې پوه شوې که نه عن نافع هغه د نافع نه روایت کوي هغه د عبدالله ابن عمر نه روایت کوي قال عبدالله ابن عمر وی لما قفلنا من هنین کله چې موږ واپس رالو د هنین نه جعرانې ته رالو نو سأل عمر النبی صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه د مسلې حضرت عمر د پیغمبر علی السلام نه چې حضرت په زمانه د جاهلیت کې ما دا نظر منلی و چې زه به په حرم کې یو شپه او یو ورځ اعتکاف کوم په زمانه د جاهلیت کې ما دا نظر منلیو چې زه به په حرم کې یو ورځ او یو شپه اعتکاف کوم نو سأل عمر پوښتنه وکړه عمر النبي صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه السلام نه عن نظر په باره د هغه منښتې کې کان نظره چې د هغې نظر کړو فی الجاهلیت په جاهلیت کې د اسلام نه مخکې هغه نظر د سو اعتکاف اعتکاف چې هغه د یوې ورځې او د یو شپې اعتکاف رسول الله ورته وی لاړ شه د جیرانې نه راولېږه وی لاړ شه حرم ته او اعتکاف وکا په زمانه د کفر کې یو سړی نظر ومني چې زه به عمره کوم نظر ومني چې زه به حج کوم نظر ومني چې زه به یو ورځ دوه ورځې اعتکاف کوم او بیا دې مسلمان شو د اعتکاف په ده باندې لازم نه دی لکه دی په هغه وخت کې اهل د نظر نو دی یاد خیال نه دی مستحب دا دی چې دغه کی الکه خکار دی که دا باندې لازم نه دی نو نه دی خو عمره وکړه کنه حج وکړه کنه یا اعتکاف وکړه نو دلته عمر سه په زمانه د جاهلیت کې د نظر کړی دی نو دا نظر پورا کول په د لازم نو خو ته وی څه نقصان دی پکې لاړ شه ثواب دی پکې په حرم کې یو شپه ورځ اعتکاف وکړه خ فامره النبي صلی الله علیه وسلم به وفایه نو رسول الله امر وکړ د ته په پوره کولو دا غي خ ما درته وی ایوب ته ګوره خ یو ځای کې شاګرد دی حماد ابن زید دویم ځای کې شاګرد سوکو مامر هغه چې روایت کوي نو خبره چاته رسي عبد الله ابن عمر ته اوس بیا راشه وقال بعضهم او بعض راویان داسې وایي چې حماد عن ایوبا دلته مراد د حماد نه حماد ابن سلمه دی ښه هغه حماد ته نه دی مراد عن نافع عن ابن عمر دلته هم داسې دی ګوره دا درې واړه راویان یو شان کوي شاګردان حماد ابن زید حماد ابن سلمہ او معمر چې نافع ته خبر ورسي نو نافع د عبد الله ابن عمر نه روایت کوي یا د فکر دی په کنه اوس یو بل شان بل روایت راځي ورواه جرير بن حازم جرویت کړی دی جرير وحماد بن سلمى او حماد بن سلمى عن ايوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك ان يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن ابلح عن ابي محمد مولى ابي قدد عن ابي قدد قال میدان د احد د هنین دی او جنگ شروع دی چې جنگ شروع دی ابو قتاده واقع بیانوي قال ابو قتاده وی خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مونږ اووتو سره د پیغمبر علی السلام عام هنینن په کال د غزوه هنین د مکې نه وسره ووتو هنین ته فلما التقینا کله چې موږ یو ځای شو د دشمن سره چې دشمن سره یو ځای شو نو ما وی په د مخکنو خلکو باندې چې باران دغه شو کو نو را واپس شو نو کانت للمسلمین شو د مسلمانانو د پاره جولتون تاویدل اسې چې پراله لوارې خطا شو جوله دی ته وی کله روان دي شو کله رستو شه خیر چې دا دغه حالات خدای سوش او زلته د خپل ملګری رامنډي وی خیر دا حالت ته چې اوس ګورم یو پالوان کافر دی او د یو مسلمان د سینې د پاسه ناست دی او اوس مړکې فرأیت رجلا ابو قتاده وی ما اولیده یو سړی من المشرکین چې هغه د مشرکانو نه دا غټ پالوانو او قد علا هغه د پاس د پاس ناستو رجلا په یو بل سړی من المسلمین د مسلمانانو دی کافر پالوان یو مسلمان را سملولی دی او دا کافر په د پاسه ناست دی مړکی ما وی اورګه د سرو بچیا چې شاته ورته راتاو شم کنه چې خراب می ولا ورکو د سره زغره ده نو دغه ځای می ولا ووی دا ځای دلته ګورې یو غټه پټه ده د پاس ځای ته رسېدلې ده چې دا ځای کټ شو کنه بس ختمي دا ځای مې ولو وو چې ورله مې وو نو دا زغره مې په ورماته کړه او دا غځای مې وله پرې کو خو دا زناور نه دی وینه خو لا توده وه دا په ما پسې را پاسېد چې را پاسېد او وینې وله موضوع یې راکړ وایي په خدای یقین وکړئ چې د مرګ بوی یې راله راوسته خو ناګهانه بس بیا دغه شو دا پلا نه ده دا یو دای یو دای دا پلا دقه ځای باندې مې وو او داسې په هغه رسې یعنی په هغه پلا د سټ دده او په سمې وو او بسیفې په توره فقطعت الدرع نو ما پې ورماته کړه زغره او دا دغه مې ولو دا سټ هغه ما وی وینه توده وه پالوانو واقبل علی او دی راغی په ما پسې فزمنی نو مال زور راکو زمتن په زور راکولو سره نو دسه زور راکو چې وجدت منها ما اومند دا غین ریح الموت بوی د مرګ ما وی بزا لاړه مړ کړم خو بس بیا را پریوت ثم ادرکه الموت بیا ومونده د لمر فارسلنی زی خوش کړم فلحقت عمر نو زمیلو شم د عمر سره فقلت ما وتوی لک د خلکو باندې سو شو چې د افراد تفری جوړ کړه ما بال الناس صد حالت د خلکو قال غوی امر الله دا د الله فیصله ده د کې بم خیری ثم رجعوا بیا دا خلک را واپس شو بیا رسول الله چې دا وازونه وکړه را واپس شو او جنگ شروع کو چې جنگ شروع ک الله مسلمانانو ته فتح ورکړه وجلس النبي خیر جنگ شو فتح ملاو شو غنیمتونه راغون شو کافران لاړلو تختیدل اوس د یو جنگ نمیدګله دوه جنگونه شروع کیږي دا تقریبا شل زره فوجو د کافرو نو د دین نیم چې دی یو بل دره ده او تاسو هغه ته تختیدل هغه دغه نه دی هغه زوړ بابا چې و درې ده ام دی کې ولاړ او نیم کسان لاړ طائف ته ورسېدل رسول الله خپل اسلامی فوج دو ځای کو ځنې دغه پسې ولېګل او تاسو ته او ځنې طیف ته لاړل رسول الله په خپل هم طیف ته لاړ ها وجلس رسول الله سلام او د فتح نه پس پیغمبر علی السلام کې ناست خو صحابه او غټي قرباني وکړي فقال رسول الله وی من قتل قتیلا چا چې وجلی وی یو سړی او له علیه وی د د پاره په دغه وجلی شوی باندې بینتون ګوان یو سړی دی هغه کافر وجلې دی او ګوانیم وی چې او سیب دی سړی کافر وجلې دی نو فله شته دی داغه د پاره سلبه سامان داغه سلب دغه ته وی داغه سامان لکه جامې وسله سورلی دا چا چې کافر وجلی اعلان کوي دا غ کافر مړی سامان به د چای د قاتل نو ابو قتاده خدا سړی وجلی او دا پهلوان کنه فقلت نو ما اوی ابو قتاده وی چې مې یشهد لی سوګ دې چې مال غویو کی ما هم یو وجلی دی ثم جلست بیا کې ناستم چا گوی نکړه قال دا راوی ابو قتاده وی بیا پیغمبر علی السلام اعلان وکړ مثله پشان دا غی چې من قتل قتیلا ولا فل او څنګه له علیه بینه نو فقمت بیا پاسیدم او موی مې یشهد لی سوق دی چې مال گویو کی ثم جلست بیا کې ناستم ثم قال النبي صلی الله علیه وسلم مثله ثم قمت بیا پاسدم نو رسول الله راته وی ابو قتاده دا سپاسی او کینی فقال رسول الله راته وی مالک یا ابا قتاده سدی تعالی و ابو قتاده فاخبرته ما وته د دې خبر ورکړ چې دغه سیب سړی می وجلې دی خو ګوان می نشته فقال رجل دې کې بل سړی را پاسید وی او صاحب رښتیا ویلی دي فقال رجل یو سړی وی یو سړی وی چې صدقه صاحب د رښتیا وی خو سامان ارس ما غشته دي مانه مال رسول الله ته وی د غنیمت نه ول نور څه ورکه سامان ما غشته دی ما نه ما اخلی او دله څه ورکه دی زما نه رضا که وصلبه عندي او دا غ سامان زما سره دی فارزه دی رضا که منی زمانه چې ما نه غواړي فقال ابو بکر ابو بکر ورته وایي خراړې بیکاره رسول الله بزی او زمری زمری ته باغ خپل حق نه ورکي او تا خراړې لبچې دینو دغه ورکي امال به ورکي فقال ابو بکر لا نه الله قسم می دی په الله چې اذن په دې وخت کې لا یعمدو رسول الله به قص نه کوي الی اسد یو زمری ته من اسد الله د زمرو د الله نه یقاتل ان الله چې هغه جنگیږي د الله د طرف نه او رسوله او د الله د رسول نه چې هغه له خپل حق نه ورکي او فیعطی کا سلبه دا غ سامان دی تعالی درکي نه فقال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه السلام وی صدقه ابو بکر رښتیا وی او دې سړی ته وی فاتحه دلا غ خپل حق ورکا فاعطانیه اغه مال راک چې مال یې راکړ نو حاطب ابن ابي بلتعنه مشهور د هغه په بنو سلیمه کې باغ و خرڅه وي نو زه ورلم او په دغه پیسو مې ځان له دغه واغشت باغ واغشت استاد صاحب به وي هلکه چې پیسې د سرۍ په صندوق کې مه ږدې چې پیسې د سرۍ یا کاروبار کوې خو کاروبار پسې دویم نمبر چې دی نو هغه جایداد اخیستلي جایداد هلې نو دام ډیر هوښیار ابو قتاده وی ما وی چې په دې پیسو به زه کوم لاړم او په بنو سلیمه کې د خپل علاقې کې می ځان لپی یو لوی خیسته دغه واغشته باغ نو ما وی جیداد غشتل خده غی زه د ملګرو ته ویم جیدادونه اخلي او په جیداد کې مشورې مکوي دونه ګوره کاغذونه ګوره لارې ګوره نور دا نه چې ګران دی او کارزان دی په ګران او ارزان کې چې کې شی بدنه تلی ځان به لیونی کې کم سړی چې کله جایداد غشې دی ځان لیونی کړی دی خو بیا رسو په خوشحالی فابتعت به ما واغشت په دې باندې مخرفن باغ فی بنی سلمه په بنو سلمه کې فانه دغه باغ چې دی دغه اول مال دی چې ما حاصل کړی دی له اول مال دغه اول مال دی تاصلته چې ما حاصل کړی دی فی الاسلام په اسلام کې